خو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، کن ابا ذر. کن په عربي کې د امر لفظ دی، یعنې ابا ذر سه، مګر دلته مقصد دعا ده، یعنې الله دې وکړي چې ابا ذر وې. او هغه هم ابو ذر رضی الله تعالی عنه او په لښکر پسې ور ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته یې د خپلې اوښې د مریضۍ او ناجوړۍ حال ووایه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دعا ورته وکړه او ویې فرمایل، رحم الله ابا ذر یمشی وحده ویموت وحده ویبعث وحده. ورځې او کلونه تېرېده، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې ابو ذر رضی الله تعالی عنه په ربضه کې تنها ژوند کاوه، ربضه د مدینې منورې پر شاوخوا یوه منطقه ده او هلته یوازې اوسېدی. د خلقو سره د ده ژوند په تکلیف وو یا دا چې خلقو د ده سره ژوند نه سوای کولای ځکه دی رضی الله تعالی عنه د حق په ویلو کې ډیر صریح وو د هرې موضوع په باره کې یې په ښکاره او واضحه الفاظو حق بیاناوه خلقو دغه د ده حق ویل نه سوای زغملای څو دی رضی الله تعالی عنه و دې ته مجبور سو چي یوازي و اوسیږي نو هلته په ربضه کي یوازي اوسیدی فقط یو دی یوه یې ښځه او یو یې کوچنی مریی وو او هلته په تنهایی کي یوازي وفات سو. د وفات په وخت کې څرنګه چې دی پوهېدی چې ښځه یې نه شي ښخولای او هغه هم سپین سرې وه نو یې خپلې ښځې ته وویل، که زه مړ شوم پس له غسل او کفن څخه مې د مدینې منورې پر دغه عمومي لار کښېږده شاید یوه قافله به تېرېږي وهغو ته ووایاست چې دغه ابوذر د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ملګری دی هغه به مې ښخ کړي او بیا وفات شو، ښځې او مريي هم پس له غسله او کفنه دغه دده جسد پر هغه عمومي لار کښېښاوه چې د عراق څخه و مدينې منورې ته تله، په دغه وخت کې د عراق د طرفه يوه قافله راغله چې عبدالله ابن مسعود رغدی الله تعالی عنه هم ورسره ملګری وو، د قافلې خلقو وليده چې د لارې په مابين کې يوه جنازه پرته ده، هغه کوچنی مریی ورولاړ سو او ویل دغه جنازه د ابوذر د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ملګري ده په ښخیدلو کي یې کومک راسره وکړئ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چي ژړل ویې ویل زه شاهدي ادا کوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وې فرمایل، رحم الله ابا ذر یمشي وحده ویموت وحده ویبعث وحده، الله دې پر ابوذر ورحمېږي چې یوازې تګ کوي او یوازې به مري او د قیامت به ورځ به یوازې راپاڅول کېږي او بیا د قافلې خلقو ښخ کړي. دا د ابوذر رغدی الله تعالی عنه په دنیا کی درجه وه او په آخرت کی ده رغدی الله تعالی عنه لره خاصه درجه او مقام سته چی یوازی به راپورته کیږی. خیر د مسلمانانو لښکر د تبوک و طرف ته رهی دی. اوس چی و تبوک ته ورنږدې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سبا به ان شاء الله تعالی د تبوک و چینې ته ورسیږی. چې وشل ورته ویل کېده. وشل په لار کې یوه لو ډبره وه چې د هغې څخه اوبه راڅڅېدې، ډېرې لږ اوبه چې په څاڅکو یا قطرو ځینې راتوئېدې، چې هغه جمع شوي او یو ځای شوي اوبه فقط د څو نفرو بسېدې. نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، موږ په لار کې پر دغه وشل ورځو او هلته نه شی ورسیدلای تر څو چی ورځ پخه نه شی یعنی تر څو لمر ښه نه شی راپورته او که یو څوک تر موږ د مخه هلته ور ورسیږی د دغه اوبو څخه دی شی نه اخلی تر څو زه ورسیږم دا خبر په لښکر کی نشر شو او ټول خلق په خبر شوه چه موږ په لار کی پر وشل ورځو او که څوک د مخه ور ورسیږی اوبه دی نه اخلی معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه وايي، په سبا کې موږ و هغه ځای ته ورغلو، خو تر موږ د مخه دوه نفره هلته ورغلي وه. موږ چې ور ورسېدو، د وشل څخه لږ لږ اوبه راڅڅېدې او هغه نورې جمع شوې اوبه دغه دوو نفرو اخیستې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه دوه نفرو څخه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو د دغه اوبو څخه یو څه اخیستې دي هغه ویل هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی او ویل لعنهم الله آیا ما نه ویلي که څوک تر موږ د مخ ور ورسېدی د اوبو څخه د شی نه اخلي او بیا یوه دغه څاڅکو ته انتظار کاوه څو لږ اوبه سره جمع شوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه اوبو خوله، لاسونه او مخ پرېوله او پر دغه ډبره یې توی کړې. خلق ورته ګوري، وایي، موږ په دغه ډبره کې داسې آواز اورېدی لکه د تالندې غړمبهاری. او بیا ډبره وچاوده، د اوبو یوه چینه ځنې را ایله شوه، خلقو دغه اوبه وڅښلې او خپل لوښی یې په ډک کړ، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، لعنهم الله، که هغه اوبه پرې ایښي وای په جزیرة العرب کې به یوه لو واله یا نهر بهیدلای. معاذ رضی الله تعالی عنه وایي، بیا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راته وویل، یا معاذ! که چیرې ستا ژوند اوږد شو، ته به ووینې چې دغه وادي په باغو ډکه ده. وروڼو! اوس د تبوک او د هغه د شاوخوا ټول زراعت د دغه وشل څخه دی. او که هغه دوو نفرو هغه اوبه پرې ایښې وای، بیا به په جزیرة العرب کې یوه لو واله یا نهر بهېدلای. د تبوک په لار کي يا په خپله په تبوک کي دغه دوه روايته دي چي څوک وايي په لار کي او څوک وايي کوم وخت چي تبوک ته ورسېدو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وفرمايل نن شپه پر تاسي ډېر شديد باد را الوزي نو هيڅوک دي نه ولاړېږي او که اوښ ورسره وي د هغه زنګون دې ټینګ وتړي چې نشي ولاړ. واقعا هم د شپې باد را والوت، د ټول لښکر څخه یو سړی په دغه باد کې ولاړ شو. باد دغه سړی په هوا کړ او د طی په غرو کې یې وغورځاوه. د دغه حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کوي. تبوک چي یو کوچنی کلی او د روم مځکه وه، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او اسلامي لښکر دلته واړول، دلته یې خیمې ودرولې او د ځان معسکر یا قرارګاه یې وګرځاوه، اوس د دښمن د مقابلې د پاره تیار او آماده دي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د خپل لښکر په مابین کي ودرېدی. او په خطبه ویلو یې شروع وکړه، ډېرې مختصرې او معنا درلودونکې جملې یې وویلې، مسلمانان یې د دنیا او آخرت و خیر ته تشویق کړه، په دغه خطبه سره یې د مسلمانانو معنویات او روحیات لوړ او ورپورته کړه. په مسلمانانو کې چې کومه مادي کمبودي موجوده وه لکه د خوراکي موادو، اسلحې، نقلي وسایلو او داسې نور هغه نقص او خلل یې په دغه خطبه سره ور پوره او جبیره کړ. مګر رومیانو او د هغو متحدینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتلو خبر واورېدی په زړو یې بیره ننوته. دا جرئت یې سلب او د زړه څخه ایسته شو چې د جنګ لپاره خپلې لښکرې راولي. هغه چې سره یو ځای شوي وه، هغه هم دننه په خپلو حدودو کې په ښارو کې سره وپاشل شوه. دې کار د مسلمانانو پر عسکري شهرت دننه په جزیرة العرب کې او د هغه پر لیرې شاوخوا ډېر اثر وکړ. ځکه دغه د روم په نه مقابله کولو سره مسلمانانو ډېرې لوی او فایده منې سیاسي ګټې لاس ته راوړې. که فرضاً هلته جنګ او مقابله شوي وای، که څه هم کامیابي د مسلمانانو وای، شاید مسلمانانو په دغه اندازه سیاسي شهرت او ګټې لاس ته نه وای راوړي. ځکه یو جنګ و وشو، مګر دا چې روم د خپل قوت او طاقت سره سره وتښتېدی او بالکل مقابلې ته نسو حاضر دا ډېره لو خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، دغه نږدې او د شاوخوا و قبیلو ته ولاړ شئ، یا به اسلام قبلوي یا جزیه، یا جنګ ورسره وکړئ. نو يې خالد ابن وليد رغضی الله تعالی عنه د ايله د جنګ د پاره ولېږی. د ايله خلقو چې وليده چې لښکر ورهی دی نو د ايله مشر چې يوحنا ابن رؤبه نومېدی د خبرو غوښتنه وکړه ويل اول به خبرې سره وکړو څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې ملاقات وکړ او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه، نو ایله هغه اول ښار دی چې و مسلمانانو ته تسلیمیږي. دا ښار و مسلمانانو ته تابع شو او د دغه کال جزیه یې هم مسلمانانو ته ورکړه. دغه رنګه د اذروح او جرباء خلق و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. اذروح او جرباء په شام کې دوه ښاره دي چې د دوی په مابین کې بیا د درو ورځو لار ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ښارو و خلقو ته یو یو لیک ور ولیکی. چې په هغه لیک کې د دوی لپاره امان لیکل شوی و، اوس نو د دغه منطقې ټوله قبیلې بې له جنګه تسلیمیږي، د مسلمانانو د لښکر څخه بیریږي، ځکه دونه لوی لښکر په جزیرة العرب کې شاذ او نادر تیر شوی و. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یو قاصد د روم پاچا هرقل ته ولیږی. چې ورته لیکلې وه، زه په تبوک کې یم، یا مسلمان شه یا جزیه قبوله کړه، یا راشه جنګ وکړه. په دغه درو کارو کې چې هر یو اختیاروې ستا خوښه ده. دغه قاصد د هرقل پر طرف رهي شو او دلته مسلمانان هغه کلي او منطقې چې د تبوک پر شاوخوا دي که لرې دي که نږدې فتحه کوي. د هغه لیرو منطقو څخه چې فتح شوې یوه هم د دومة الجندل منطقه ده. دومة الجندل د تبوک په شمال شرق کې واقع دی. په پخوا کې هم مسلمانانو کوښښ کړی و چې دومة الجندل فتح کړي، مګر د هغه ځای خلقو جنګ ونه کړ او وتښتېده. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و دومه الجندل ته ولېږي چې ولاړ سه او دغه ځای فتح که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل او کیدر دومه الجندل ته ورسه او کیدر د دومه الجندل پاچا او رئیس وو نو خلق به او کیدر دومه الجندل ورته وایه د پاچا نوم عکیدر ابن عبدالملک الکندي و او د ورور نوم یې حسان و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد رضی الله تعالی عنه فقط د څلورو سوو او شلو نفرو په ملګرتیا د دومة الجندل پر طرف ولېږی. او اوکایدر په دومة الجندل کې پاچا دی او هلته قلاوې دي او شا و خوا د وادي القرا نور ډېر کلي پراته دي نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل چې د کلب او انمار د قبیلو په مابین کې په دغه لږو نفرو اوکایدر ونیسم او دومة الجندل فتح کم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، اوکیدر به په داسې حال کې ووینې چې د بقر ښکار به کوي. بقر یو قسم لوی لوی وحشي اوسۍ دي چې موږ ګوز ورته وایو. خالد رضی الله تعالی عنه په تعجب کې شو چې اصلا په جزیرة العرب کې ګوز نشته. او بیا اوکیدیر خبر دی چی دغی منطقی ته د مسلمانانو لښکر راغلی دی او دلته موجود دی نو څنګه به د ښکار د پاره راووځی دغه ته سلاح د جنګ په وخت کی نه ده کافی مګر د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قول دی ویی منل او د هغه خپلو ملګرو سره د دومة الجندل پر طرف رهی سو د شپی د دومة الجندل و منطقی ته ور ورسیدی دغه شپې هم هغه روښانه شپې دي چې سپوږمۍ ښه پوره روښنايي کوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هلته کمین ونیو، د دومة الجندل د قلاوو مراقبت او څارنه کوي. ټوله قلاوې تړلې دي، پر بامو یې پیره داران ولاړ دي. خالد رضی الله تعالی عنه په انتظار دی چې ګوز به راشي او اوکیدر به د هغو د ښکار لپاره راووځي. خو هلته نه ګوه سته نه بل شی خو دی بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قول ایمان لري څه وخت تیر سو ویلې ده چې د ګوزو یوه ګله را رهیده دی ورته ګوري او په انتظار ناست دی څو ګوزونه د دومة الجندل و قلاو ته ورنږدې سوه په دغه وخت کې بیا اوکیدیر د خپلې ښځې سره پر بام ولاړ دی، هغه هم د مسلمانانو په راتګ خبر دی، څار او مراقبت کوي، دوی پوهېده چې په هره لحظه کې د مسلمانانو د حملې امکانات شته، که ګوري د ګوزو یوه ګله رارهي ده او قلا ته ورنږدې شوه. او کیدیر چې د ښکار ډیر شوقي وو مګر دغه وخت د وتلو نه دی ځکه د جنګ او حملې امکانات شته نو د ځانه سره وایي یا نه وروځم ګوزونه نور هم ورنږدې کیږي تر داسې اندازې چې په خپلو ښکرو د قلا دیوالونه وهي دوی ورته ګوري په ټول عمر داسې نږدې ښکار نه ورته راغلی ښځه یې ورته وایي یا او کیدیر آیا دغه ګوزونه وینې ده ویل، هو، وینم یې. ویل، دغه ښکار څوک پرېږدي؟ ده ویل، یا والله، دغه ښکار د پرېښوولو نه دی. او ویل، د ښکار سامان مې راکړه، ځکه ښکار ډېر نږدې ورته راغلی دی، لرې تګ او ستړیا نه غواړي. ویل، ښکار کوم او بېرته راځم. د اوکیدر سره د وتلو دپاره څو نفره نور هم تیار شوه، چې یو هم د اوکیدر ورور حسان و. حسان هغه خپل ښه او ښایسته کالي اغوستي وه چې د وریښمین ټوکره څخه وه او د زرو طلایی کار پر شوی وو. کالي یې نه وه کښه، غواړي چې فق غواړي چې فقط تر قلا ور ووځي، دغه ګوزونه ښکار کړي او بیرته قلا ته ننوځي. په دغه وخت کې چې دوی ځانونه برابرول، ګوزونه د قلا څخه یو څه لیرې شوه. دوی چې ځانونه تیار او اماده کړه او راووته، د ګوزو ګله یو څه نوره هم لیرې شوې وه. دوی په پسې دي. ګوزونه د خالد رضی الله تعالی عنه پر طرف ور رهي دي. د مخه تر دې چې دوی ګوزو ته ور ورسېږي، د خالد رضی الله تعالی عنه د کمین د طرفه حمله پر وشوه. او جنګ شروع سو حسان د اوکیدر ورور ووژل سو اوکیدر او هغه نور ملګري یې ټول بندیان ونیول سوه پاچا د خپلي عملې سره په دغه اسانه طریقه سره بندي ونیول سو او ورور یې ووژل سو نه د دومة الجندل سره جنګ وسو نه د قلاو محاصره او فتحه کیده وه نه نور جنګي مشکلات اوکیدر یې ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته راوستی او د حسان هغه ښایسته کالي یې ورسره راوړي وه. مسلمانانو نور ټول شیان هیر کړه د حسان هغه ښایسته کالي پر له اړوي او ګوري په ټول عمر یې داسې ښایسته، پاسته، ګران قیمته، په زرو نقش شوي کالي نه وه لیدلي. لاس پر لاس کېږي او هر یو هغه بل ته وايي، تا داسې کالي لیدلي وه؟ خو څوک بیا وايي چې دغه ښایسته کالی په خپله د اوکیدر چپنه وه. په هر صورت، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، آیا تاسې د دغه کالو د ښه والي او ښایست څخه په تعجب کې یاست؟ په والله په جنت کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دسملونه، تر دغه ډېر ښه او ښایسته دي. وروڼو! دستمال خو هغه شی دی چې فقط د نظافت لپاره استعمالېږي، نه د ښایست لپاره، نو نو د جنت د ښایست شیان به څنګه او څونه ښایسته وي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د طرفه درس وو. چې تاسې باید د اخرت سره تعلق پیدا کړئ، د دنیا ښایست ابدي نه دی او دغه اوسني حرام خوندونه پر ځان حرام وګرځوئ. دا فقط وعظ نه دی، بلکې درس دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوکیدر سره خبرې شروع کړې، اوکیدر مجبور او عاجز دی. دی بندي دی او ورور یې ووژل شو. د مسلمانانو لښکر یې ولید، پوه شو چې د دې لښکر سره مې څه په وسه هم نه دي پوره، نو یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره پر جزیه خبرې شروع کړې. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، ته بندي یې، د دې ضمانت څوک کوي چې ستا خبرې ستا پر قوم چلیږي؟ عکيدر ويل، والله زما قوم زما خبره نه را ردوي، نو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم پر جزيه صلح ورسره وکړه. صلح يې پر څه شي وه؟ دوه زره اوښان، اته سوه پسونه، څلور سوه زغري، څلور سوه نيزې، دا خو به اوس ورکوي او بيا به د کاله جزيه ورکوي. اوکهدیر خپل قوم ته ولاړی او هغو هم جزیه قبوله کړه نودومت الجندل هم بې له جنګه د مسلمانانو تابع سو هو پاچا یې اوکهدیر وو مګر مسلمانانو تې جزیه ورکول او د اسلام د حکم تابع وه دا د دومت الجندل فتحه وه دلته دغه منطقه فتحه کیږي او هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد و هرقل ته ور ورسیدی. هرقل هم اسلام او هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژني ځکه تر دغه د مخه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک او رساله ور لیږلي و مګر مسلمان سوی نه و. هرقل غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت نور هم تاکید وکړي نو یې د قاصد څخه لیک واخیستی او ویل زموږ جواب بیا درسي هرقل خپل قوم ته وویل داسې یو ځوان را تراولی چې هوشار او عرب وي او زما پر دین وي یعنی نصرانی وي هرقل ځوان، هوښیار او نصراني عرب غواړي. د هرقل له عمله پسې وګرځېده، دغسې نفر یې پیدا کړ. چې د دغه ځوان نوم تنوخي و. هرقل و تنوخي ته وویل، زه غواړم چې زما لیک او رساله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوې او غواړم چې و دغه علامو ته متوجه شې. پام کوه چې دغه علامې درڅخه پاته او هېرې نه شي. وروڼو! هغه لیک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هرقل ته لېږلی و، په هغه کې یې لیکلي وه، السلام علی من اتبع الهدی، زه دې و داسې جنت ته رابولم چې بر یا عرض یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی، او که مسلمان نه شې د بزګرانو ګناه هم ستا پر غاړه ده. اوس نو هرقل یوازې دا نه چې د روم پاچا و، بلکې د نصاراو د علماو څخه هم و، په تورات او انجیل کې عالم او د معلوماتو خاوند و. نو هرقل و تنوخي ته وویل، ته په محمد، صلی الله علیه وآله وسلم، کې فقط دغه درې علامې را وګوره. اول وګوره چې د ده هغه خپل لیک په یاد دی چې ماته یې را لېږلی و که یا؟ او بل وګوره چې په خپلو خبرو کې شپه یادوي که یا او بل وګوره چې د اوږو په مابین کې یې کومه علامه شته که یا چې مقصد یې هغه د نبوت مهر و تنوخي هم د هرقل څخه رهي شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د هرقل لیک ورسره دی تنوخي و تبوک ته ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولیده د هرقل لیک یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړ چې په هغه لیک کې یې لیکلي و د هرقل عظیم الروم د طرفه و محمد ابن عبد الله ته پس له سلامه یې لیکلي و تا زه و داسې جنت ته وبللم چې بر یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی کوم وخت چې مځکه او اسمانونه ټول جنت ونیول نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د هرقل لیک وویل سو نو یې د تنوخي څخه پوښتنه وکړه چې هرقل زما په لیک څه وکړه دا هغه اوله علامه و چې هرقل و تنوخي ته ویلی و چې ویل وګوره هغه هغه لیک چې ماته یې را لېږلی و په یاد یې دی که یا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ور یاد کړ تنوخي ویل هغه یې واخیستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل مگر کسرا زما لیک سری کی او الله جل جلاله د د پاچهي ور ټوک ټوک کړه او هرقل چې زما لیک وساتي الله جل جلاله به د د پاچهي ور وساتي او خلق به د د څخه تر هغو بیریږي چې په ژوند کې یې خیر وي د هرقل لیک چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل سو چې په هغه کې لیکلی و مځکه او اسمانونه چې ټول جنت وي نو اور چیرې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل سبحان الله کم وخت چې ورځ راسي شپه چیرې ده دا هغه دوهمه علامه وه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په خپلو خبرو کې شپه یاده کړه، مګر اوس د تنوخي لپاره هغه درېیمه علامه سخته ده، څنګه یې ووینې چې هغه د نبوت مهر دی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږو په مابین کې دی، او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کالي اغوستي دي تنوخي نسي کولای چې هغه علامه وویني نو یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه اجازه وغوښته چې زه به یو څو ورځې د لې و اوسېږم اجازه ورکول سو د تنوخي د اوسېدو څو ورځې تیرې سوې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته ویل یا تنوخي اسلام داسې شی نه دی چې د هغه ښوالی او حقانیت دې د چا څخه پټ پاته سي. مسلمان سه! تنوخي ویل، زه د خپل قوم یو نفر یم، که هغه مسلمانان سوه زه هم مسلمانیږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي، انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء یعنی بشک اے محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته هغه چاته هدایت نسې کولای چې ستا خوښ وي بلکې الله جل جلاله هغه څوک پر سم لار برابروي چې د ده عزوجل خوښه او رضا وي تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاص کوشش وکي چې تنوخي مسلمان سي مګر هدایت د الله جل جلاله د طرف څخه دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه خپل عظمت او د دعوت په هغه ښه طریقه چې د ده علیه الصلاۃ والسلام سره موجود و بیا هم بدبخت تنوخي مسلمان نسو نو دا یقیني خبره ده چې دغه کار د بندګانو په لاس او اختیار کې نه دی، بلکې د الله جل جلاله په اراده پورې تعلق لري. ته نوخي دلته اوسیږي او کوښښ کوي چې هغه دریمه علامه هم ووینې، مګر په وسه یې نه ده پوره، څنګه کولای شي چې ویې وینې؟ د دغه علامې د لیدلو د پاره داسې وخت په کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لباس نه وي اغوستی او دا نسی کېدلی نو تنوخي نور هم پاتې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې دی د درېیمې علامې د لیدلو د پاره ځنډیږي نو ویل یا تنوخی راسه هغه هم ورغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر مبارک اوږو هغه پټو اچولی وو هغه یې کښته کړ او ویل ورته وګوره دا دی هغه درېمه علامه ده چې ته د هغه د پاره ځنډېږې تنوخی هم هغه د نبوت مبارک مهر ولیدی او لاړی هرقل یې په ټولو علامو خبر کړ. د هرقل اوس یقین شو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبي دی. هغه ټوله علامې چې دی پسې ګرځېدی هغه ټوله موجودې دي. نو یې د قوم مشران راټول کړه او ویل تاسې خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لښکر راغلی دی؟ هغو ویل هو، موږ د ده د جنګ دپاره تیاري هم نیولې ده. د روم لښکر هم د وتلو د پاره تیار او آماده دی چې د مسلمانانو سره په تبوک کې وجنګیږي. هرقل چې د قوم او لښکر د مشرانو سره یو ځای دی ویل غوږ ونیسئ. تاسې ټوله خبر یاست چې زه په انجیل او تورات کې ډیر معلومات لرم. قوم ویل هو دا را معلومه ده. او ویل په دې هم خبر یاست چې یو نبي پاته دی او تر اوسه نه دی پیدا شوی، په والله د هغه نبي ټوله علامې پر محمد صلی الله علیه وسلم موافقې او برابرې دي، نو زه تاسې ته دعوت درکوم چې پر ده ایمان راوړئ او مسلمانان شئ، هغو انکار وکړ، ویل اسلام نه قبلوو. هرقل ویل، چې دا نه قبلوئ نو مې دوهمه خبره عملي کړئ، هغه دا چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبي دی، څوک جنګ نشي ورسره کولای، چې نه مسلمانېږي نو جزیه ورکړئ. قوم ویل، دا زموږ دپاره عیب او پېغور دی، موږ په دنیا کې تر ټولو لوی او قوي دولت یو او اوس وده ته جزیه ورکړو، خلق به څه وایي؟ دا نشي کېدلای. نور خلق موږ ته جزیه راکوي موږ به مسلمانانو ته جزیه ورکوو؟ هرقل ویل، نو مو و درېیم کار ته رابولم او زما سره نو بیا بې له دغه بله خبره نشته. قوم ویل، هغه څه شي ده؟ هرقل ویل، جنګ مو ورسره کوي. په والله ماته او شکست درکوي. قوم ویل، دغه آخري خبره دې منو، هو! په دې کې دې اطاعت کوو. دلته نو د روم و لښکر ته اوامر صادر شوه چې جنګ ته به نه وځئ. هلته رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او مسلمانان د روم د لښکر د راتګ انتظار کوي چې اوس به د جنګ لپاره راشي، مګر دلته د روم لښکر د وتلو او جنګ کولو څخه منع شو او نه غواړي چې ورووځي. د روم د لښکر د نه وتلو سبب دغه وو. د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د طرفه بیا حال ورغلی چې راووځئ. په جواب کې ورته وویل شوه، که ته دلته یو کال انتظار وکړې موږ نه دروځو او ستا سره نه جنګیږو. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم په دغونه کفایت وکړ او هلته په تبوک کې د نونسو ورځو په شاوخوا کې پاته شو. او ټولو خلقو دا خبر واورېدی چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د روم سره د جنګ د پاره تبوک ته راغلی وو چې تبوک هم اصلا د روم مځکه وه تبوک یې هم ونیوی او هغه منطقه چې د تبوک پر شاوخوا وې هغه یې هم تر خپل تسلط لاندې راوستې د روم د لشکر د راتلو انتظار یې هم ډیر وکی خو د روم لشکر دا هیڅ نکړه قبوله چې د دوی سره جنګ وکړي دا خبر په ښکاره ډول سره نشر شو چې بني اصفر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وبېرېده. په هغه وختو کې رومیانو ته بني اصفر ویل کېده او نن ورځ اروپایان ورته ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه سره کفایت وکړ او هغه مقصد حاصل شو چې رومیان وبېرول شول. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینې منورې ته په رجوع کولو سره امر وکړ، ځکه هغه اساسي هدف او مقصد حاصل شو. وروڼو! د دغه غزا دوه اساسي مقصده وه، یو دا چې دغه دین یوازې د عربو د پاره نه دی، بلکې د ټولو انسانانو د پاره دی او بل دا چې هغه د روم د حملې مخ ونیول شو. د اسلام او مسلمانانو درجه او مقام و داسې اندازې ته ورسېده چې د روم پاچا هم ځنې بېرېږي او دا سبب شو چې په ډلو ډلو خلق راتله او اسلام ته داخلېده ځکه خلقو وليده چې د مسلمانانو څخه روميان هم بېرېږي. اسلامي لښکر د تبوک څخه د نصرت او کامیابۍ په حالت کې بیرته د مدینې منورې پر طرف رهي شو. الله جل جلاله مسلمانان د جنګ د مشکلاتو څخه وساتل، د دښمن د طرفه هیڅ ضرر او تاوان نه ور ورسیدی. او په لار کې یو څه واقعات پیښ شوه چې په تفصیل سره به درته بیان شي. اول. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وايي، موږ پر لارې رهي وو، څو پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زحمه او تنګېده شروع شوه، یعنې ډېر خلق په جمعه واري او یو ځای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا رهي وه. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وايي، په دغه وخت کې پر ما خوب غالب شو او پرېشانۍ یوړم، پر بوده سپور یم او بیده شوم. په دغه خوب کې چې په ځان هیڅ نه وم خبر زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوده سره پر څنګ یا بغل رهي وو په دغه خوب کې مې یو آواز یا کشهاری واورېدی چې ومې کتل هغه زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک پښه ورزخمی کړې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چلاخه یا قمچینه ووهلم ابو رهن رضی الله تعالی عنه وای زه ویش او متوجه سوم خو د دوهم وار د پاره بیا بي د سوي وم او بیا زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک افشه ور وګرځل وای زه ډیر وبېریدم او د بیرې په سبب د لشکر شاته ولاړم بیا چې لښکر د راحت د پاره واړول، ما د مسلمانانو پسونه رهي کړه، پیایم یې چې ماړه شي، خو زما اصلي مقصد دا دی چې ځان ګوښه او نهام کړم، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موضوع هېره کړي. کوم وخت چې بیرته لښکر ته راغلم، نو مې پوښتنه وکړه چې چا خو به زما پوښتنه او طلب نه وي کړی؟ راته وویل شوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا پوښتنه کول. وايي ډېر وارخطا شوم، اصلاً زه د دغه شي څخه بېرېدم او ځان مې پټاوه، وبېرېدم چې زما په باره کې وحي او قرآن نه وي نازل شوی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پښه مې ور زخمي کړې وه، نو یې و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته وروستلم او زه ډېر په بېره کې یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا ابا رهن خوږ دې کړم زخمي دې کړم ما عذر کاوه چې یا رسول الله عفو راته وکړه د الله جل جلاله څخه زما د پاره بخښنه وغواړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا ابا رهن ما په چلاخه یا قمچنه ووهله دغه چلاخه واخله او ما په ووهه ځکه ستا قصد او اراده نه وه چې ما خوښ کړې، ستا د طرفه په بې په بې خبري او نافهمي کې وو او ما ووهلې، نو چلاخه واخله او ما ووهه، ما ویل، یا والله! هغه مې در بخښلي دي یا رسول الله! وروڼو! هر انسان په دې شرط چې متعصب نه وي په دقیق نظر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ادب او اخلاقو، عدل او مساوات، ښې ګذارې او معاملې ته وګوري، بې له اختیاره به ووایي، اشهد ان محمدا رسول الله! دا څنګه اخلاق دي؟ د روم پاچا ځینې بیریږي. او دی عليه الصلاة والسلام په خپله بې له دې چې د الله جل جلاله رسول دی د جزيرة العرب د پاچا په درجه کې دی بيا هم و خپل يوه ملګري ته يا د لښکر و يوه عادي فرد ته چلاخه ورکوي چې ما ووهه او هغه ويل يا والله ما دغه وهل در بخښلي دي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې وده ته دي یو څه مال او پسونه ورکول سي ابو رهن رضی الله تعالی عنہ وایي دا هغه اول مال دی چې زه خاوند او مالک ګرځم یعنی غریب وو شی نه درلودي او وایي الله جل جلاله په دغه مال کې برکت راواچاوه او ډېرې دی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه راڅخه وکړه ویل یا ابا رهن ستا د قوم څخه د غفار د قبیلې څخه څوک پاته شوي دي ما وریاد کړه چې فلانی او فلانی بیا یې وفرمایل ستا د قوم هغه جګ خلق نه وینم ما ویل یا رسول الله هغه پاته شوي دي بیا یې وفرمایل هغه کوتاقه ده او غنم رنګ خلق چیرې دي ما ویل یا رسول الله په موږ کې داسې خلق نشته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا په تاسو کې کوتا قد او غنم رنګ خلق و او هغه اوس نشته سبحان الله په دیر شو زورو نفرو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ور معلومیږي چې څوک سته او څوک نسته ابو رهن رضی الله تعالی عنه وايي، ما ورته وویل، یا رسول الله! هغه خلک د غفار د قبیلې نه دي، هغه د اسلم د قبیلې دي او زموږ حلفاء دي چې زموږ سره دې لیدلي دي، هغه هم پاتې شوي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هغه د عزت اهل، هغه چې ما ته رانږدې دي، هغه مهاجرین، انصار، غفار او اسلم دي. دغه هغه خلق دي چې ماته را نږدې دي او ما د دوی پاته کېدل نه غوښته، ځکه دغه خلقو د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په حضور درجه درلوده او د دې خبرو څخه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مقصد دا وو چې و هغه پاته نفرو ته دا خبر ور ورسېږي چې ستاسې درجه او مقام تر دې لوړ دی چې تاسې دې پاته سئ، اصلا دا و هغه پاته قومو ته تعلیم او ښوونه وه. دوهمه واقعه چی د تبوک څخه د راتګ په لار کی پیښه شوه. لښکر رهیدی او د شپې یې یو ځای واړول. عبدالله ابن مسعود رغدی الله تعالی عنه وایی د شپی می د کیندلو آواز تر غوږ شو. وایی ور ولاړ شوم چی په دغه نیمه شپه او موږ په لار او سفر کی او کیندل دا څه پېښه ده؟ نو د کیندلو و طرف ته ورهي شوم، ومې لیده چې عبدالله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنه وفات شوی دی او هغه څوک چې دی رضی الله تعالی عنه ښخوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دي په حیرت کې سوم چې دا کم شرف دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د نن په قبر کې ولاړ دی او هغه چې جسد ورکښته کوي ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دي سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل شخوي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورید چې وی فرمایل اللهم انی امسیت راضیا عنه فرضا عنه الهي زده د څخه نن شپه راضي وم ته ځنی راضي سه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي ما ویل کش کې زه د دغه قبر خاوند وای دا کومه خوشبختی کومه درجه کوم شرف دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وایي الهی زه ځنی راضی يم او ته ځنی راضی سې او په خپل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې شخوي ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ورسره دي عبدالله ذوالبجادین د هغه خلکو څخه دی چې په خپل قوم کې د اسلام په سبب د کفارو د طرفه ډېر آزارېدی. کوم وخت چې ده غوښته چې هجرت وکړي، هېڅ شی یې نه درلوده، ځکه ټول شیان کفارو بلکې د ده اکاګانو ځینې اخیستي وه، بې له یوه بجاده څخه، بجاد وهغه زیږې شړۍ ته ویل کېږي، نو ده د هجرت په وخت کي دغه يوه زيږه شړۍ درلوده حتی نور د اغوستلو کالي يې هم نه درلوده نو يې دغه شړۍ لونګ کړه لوړ ځيګر او اوږې يې لڅي وې کوم وخت چي مدينې منورې ته ورنزدې سو دغه شړۍ يې نيمۍ کړه نيمه يې لونګ کړه او نيمه يې لوړه پر اوږو واچول نو ځکه وده ته ذو البجادين يا ذو البجادين وويل سوه او دغه یې لقب سو، یعنی د دوو شړیو خاوند، هغه یې د هجرت حال وو او دغه اوس یې د وفات حال دی، د مدینې منورې او تبوک تر مابین په لار کي ښخ سو. درېیمه واقعه، لښکر پر لاري رهي دی، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او لښکر په مخه عقبه ورغله، عقبه، لوړ ځای یا هغه لوړي ته ویل کیږي چې نه لوی غر وي او نه غونډۍ، بلکې د دغه دوو په مابین کې یوه لوړه ده چې لاښ هم لري. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل چې زه دغه لوړي ته خېژم او څوک دې نه پسې راځي. فقط دوه نفره د اصحاب کرامو څخه ورسره ملګري دي چي یو یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دی او بل یې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دی عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه یې د اوښ مهار نیولې دي او حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لشکر د مخه سو عقبه ته ور ورسېدی عمار او حذیفه ور سره دي او دغه لوړي ته وختل او نور لشکر په لاندې شېله کې تیریږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لوړه ودرېدی او لشکر ته ګوري چې د ده علیه الصلاۃ والسلام ومخته تیریږي لشکر تر نظر باسي د لشکر نظم او انضباط ته ګوري دلته بیا د منافقانو یوه ډله چې د بني تمیم د قبیلې څخه وه، په ظاهره نوي مسلمانان شوي دي او په زړو کې پر هغه خپل کفر دي. هغو په خپل مابین کې سره وویل، په والله بل وار سړی پر دغه حال په لاس نه درځي، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وو، ویل د اول وار د پاره د لښکر څخه جلا شوی دی، همیشه د لښکر په مابین کې وي. موږ نه شو رسېدلای او اوس فقط دوه نفره ورسره دي، موږ به هم ورشو او دغه لوړي ته به وروخېژو، هلته به پراټول شو، ځای به پر تنګ کړو او د دغه لوړي څخه بې راواچوو او وبه وژل شي. نو څوارلس یا دوولس نفره د بني تمیم سره یوځای شوه، مولونه یې ووهل، هغه لوړي ته ورغله او ورخېژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی ولید او ډیر زیات په قهر سو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې می د قهر او غضب علامه ولیدلې او دا نادره پیښه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دی قهر ورسي او هغه هم په داسې اندازه چې د ده عليه الصلاة والسلام پر مخ او چهره دې معلوم شي. حذيفه رضي الله تعالی عنه وايي، زما خيال شو چې د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قهر په دې سبب و چې د ده عليه الصلاة والسلام د امر څخه يې مخالفت وکړ، ځکه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ويلي و چې څوک دې نه پسې راځي او دوی راغله. وايي، زه د هغو نفرو و طرف ته په تلوار او چابکي ورهي شوم چې د راتګ څخه يې منع کړم او ورته ووايم چې ولاړ شئ. په دغه وخت کې زما سره محجن راسره وو. محجن په عربي کې يوې کوچنۍ اسلحې ته ويل کېږي چې نه توره ده نه نېزه، تر هغو کوچنۍ ده لکه برچه. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي، دغه محجن راسره دی او د دغه نفرو و طرف ته په ځغستا ورغلم. سبحان الله! هغه د منافقانو ډله د دغه یوه نفره څخه وبېرېده، وایي کوم وخت چې یې زه ولیدم چې د دوی پر طرف د محجن سره ور رهي یم، بېرته پر شا ولاړه او وتښتېده. زه بېرته ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا حذیفه ته خبر یې چې د دوی څه نیت او اراده وه ما ویل یا یا رسول الله ویل یا حذیفه د هغو مقصد دا و چې ما پر دغه لوړه تنګ او یو طرف ته کې او بیا مې لاندې واچوي یعنی د دوی مقصد دا و چې ما ووژني او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا حذیفه تا وپیژنده چې څوک و ما ویل یا یا رسول الله هغو مولونه وهلی و محترم ورونو څرنګه چې فتا پای ته ورسېده نو پاته قصه به پراتلون کې و درشمه فته واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان